ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم چې څومره د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړی دي هغه ټول نعمتونه به په یو شي باندې ملاوي او هغه شی چې دی هغه صرف او صرف عمل په قران دی عمل په قران نه نن دنیا غلط فائدہ اخستلا نن عمل په قران نه صرف دا دی چې نور یو شي ختم ورته څوک عزیزانو عمل په قران چې ده هغه د تمام زندګۍ قانون دی چې ته د مور پیدا شي او د الله اکبر چغه درته په وخت کې او هغه نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شو نو ستا ټول ژوند چې هغه به د قران مطابق دي ټول ژوند حتی چې خبرې چې دي هغه به هم ستا د قران مطابق نن خبرې د دنیا واوري او یې ګوري او څه غول خوري لګیایي الله وی خبرې چې کې قولو للناس حسنا خبرې به خو خوږی خبرې کوي حتا کې تقوا دې تم وي چې چا درته انزل وکړي نو د کنزل په جواب کې بن په حسنا باندې عمل کوي د کنګلو په جواب زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده داغه تمام جن چې هغه د قران کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کولې د کنزونو په مقابله کې به جواب څنګه کول طائف تلارو دعوت وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه په قانون نشته حتی چې پنه مبارک د وینو ډک شو جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه تو که چې دا طائف ته په بل واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه اوس یو سړی سره دومره عظیم طاقت دی د الله غوندې قوت ورسره دی ټول علاقه او دنیا کې مکول شي او دا غیر پاسا نن به موږ داسې او به کې څوک داسې او بیا چې لا ځان ته سووي تسمار خان تسمار خان ته دې کولی مخامخ او کنزل دې ورته وکړو قسم په خدای چې په ستا لور ستا مور یو ورځ راته وایي ستا هغه اومه پیړۍ داسې داسې کوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما به ورته جواب کې وایي جزاک الله نور موکا نور موکا ما پر هم خطه کنه یو میاشت دا کنځلې ما ته کوت فل حال دې جماعت کې ګوان موجود دي ګوان چې د دکان په خله کې یو سړی ما ته د کوتري بچي وي د کوتري بچي کوتره د سپي بچی ته وي بیا بار په دې سرک ما تستا خزا او ستا لور خلکو یاد کړ ټیک ده ما پرون ختمه یو میاش دا کنځلې ما ته کولې یې ما دام کولې شو چې ټلیفون باندې بواله ته ویلي وي چې دا نمبر نوٹ کې دا سړی څوک دی او تاسو دوا په کار ده په پولیس مې نیولې وي څور لاس کاله مې کېټ کړې وي ټیک ده عزیزانو په دې کې شپږو میاشتې تیرې شو کندلې یو میاشت له خو بیا بند شو شپږو میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره دومره ګیره وه لا سراتو نو سکم دله چې ګوري درې منځه بوره وشته کې نه وي کنه ما درګه راو ګیرو والا په خواږه خرالي په نالت اوس ګیرو والا په نالت کې عمر ګیره دې سپي پټکه په ځای بوجه به واپس نه هغه کې دا چې لاسم تاو کړی کہا اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لے کر نبی کے ہم نشین میں تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کینولې دی نن دا لوټ باندې د جنا سے بوت چاپ دی ته د جنا سے په مخ باندې اسی تکر خو په پین اسی کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل سو کړي ولی وې د قائد اعظم مخ دې خراب کړي که تاسو د خدای مخ خراب کړي او د محمد رسول الله مخ خراب کړي او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خراب کړي دا لعنت شدر باندې هغه در باندې اسم کیږي د جنا سے په بوت چا تر خوالې جنا په بینک کې نه دي سټیټ بینک کې نه دي اسی کله خطه پیوا تاسو خیال راکړئ نو عزیزان موږ نن هغه د پیغمبر د زماني منافقان یو چې په خپل لا اله په زړه کې ټګ د پاسه برګ په خپل خندا په زړه بېمانه مسلمان اول په خوله درته وخاندي او په زړه کې د ټاپ منافق او حرامي وي په خوله خندا په زړه بېمان خوله به مسکۍ کې او زړه کې به درته دای چې کله به د مردارو نو عزیزانو مون با علا مسلمانان کیگو چمون کی تقوی راش او تو هر گناہ د تصور رمضان بچو ساتو نو هغه سړی چې راغی ما ته به چې کنځلې کولې ګیره پرېښوه نو ما ته وایي چې دا د ښځو د لاسه ما دا کار کول اوس ما فعل راغلی زما پښتو پرې وه ویلې تبلیغي جماعت والا زمون جماعت ته راغلی او اوی څه خبره وکړي بټول شپه مې په جړا تیر کړی دا او غي سره مې بیا سي روزه ولا ګولا بیا سمې خرزو تلاړم اوس را نه دا شی جوړ شو هغه خزله مې طلاق ورکو چې تا زما اسلام تبا کړو او زما دین دې تبا کړو خزله مې طلاق ورکو ماری بچی دی وای شکر دی بچی تی نو سدی کرمان وی لارا ورکا شوخ دی خبر کم پاتلی نو زما دی ځان تقوا خ خصلت سمودا پس په بل سړی اثرو کی او بیا دا شو کی چې دا غي مثال نه نو ځانونه خاورې کوي کلی آسمانی آفتونه در باندې را روان دي آسمانی آفتونه د شپې په پاس په کوټه پروت دی او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخې الکان کې علي او ټا ټو ټا ټو ټول اسپوته خوب نه کې چې چا کاروانه ویم یا الله دې خلکو ته د خوشاله مخ مخ آیا دینه خو موږ د شپې خوب نه شو کولی ته خو هر وخت په غم کې ښه دي هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشي او په تندي به ولګي او سټ نه بدیږي چې کور کې را خبرې دي ته بیا مړې په وایي ګولو ډېر خلک مړ دي کنه دي دا قسم کولې شي چې داس به په یو مالک کې شو ګولې به ستا کور تراشو ته په یو لګي ته په سره راځي اوس بیا در باندې افت را روان غوخه به چرته غټه خورا سل روپۍ کیلو غوخه شو خدای دې په زر روپۍ کیلو وای امین نه ټول وای خدای دې خو باسه غوښه هم غوښه را جوړې خدای دې غوښه په زر روپۍ کیلو چې تیکه څوک نشي خوړی دوړو دوره په دو سو روپۍ توړه وه او دو سو ستر روپۍ توړه زما یاد شي زه به پلار سره تلم په درېانې سیر غوښه وه غوښې سره به دومره واز د ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی بناسپتی دی پتن پتی دی دتن پتی دی دا بار دکان وګورئ چې هغه حکیمان دي چې دا خلک یې موږ په خپله لاره بد او دا دا خپته در تر کېدل دا چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا غسر لس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي وروړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بنسپتی غوړي وروړي دا نن چې د خدای په قهر اخته یې کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سپېږمۍ خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دی هغه ټینکرو کې وروړي د دې سر وچا کړی دا څه خبر نه که په څوکۍ باندې لارې راشي او هغه راشي د پولیس ولاړي څه شي ده پکې اسم نشته دي اسم نشته ها ها ځه ځه ځه ما دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي وته ته پوه شو دې دغه لا تکړه دي چې چا وګنډه ونیسي چې غریب سره به د تور چوي تورم په سیکل چاته دکاندار ته نشي وړي ولی په دې کسټم نه دی ورکړي ا د کسټم پیسې بیا چرته استعمالېږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په تجارو باندې هغه د کسټم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم تنه شي کېناسته پکې چلے دو زره روپے بل دو نیم زره روپے بل در پسې راشي دا چې زمونږ د جماعت بل کم راشي نو ټول جماعت او تختی دې ته مسجد حلاک بیا وایي ښا دا مسجد حلاک دی د دې نور او پلار نشته د دې هیڅوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه خان ته چې وایي چې دا بجلی د جماعت بل راغلی کټ کوي چې کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جماعت کان به دا وي بجلی به نه کټي ان شاء الله ستا سر به کټي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا منه چوک نه د دبګره چوک پورې دا سړک وګوره د دې لکونه روپۍ فندونه اغستې شوي دي لکونه روپۍ فندونه د جمعات نه چې بارو دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډیر مې زړه ته ویل چې یاره مکه و بس دلته د جمعې مونږ نو نشم کولی او ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشتا تقوا نشتا نن پاکستان د غوښې ډیره ده او یویا سپی او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ورمنډي اته بیا څوک ایستی نه شي نو سپی سپی تاسو یو ته مولای ته بخښړې ما د لا خدای په دې خو باسي زما بیا دې ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او ته غافل شي نو هلاک شي واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړي او قانون یې ورته رالیږلی په قانون کې ورته فیصله کړې ده تاسو ټول سره فیصله شوې ده فیصله چې کوم خلق فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی څوک چې ما هیر کی زما قانون پریدي نو فتحنا علیهم ابواب کل شی دا قسم نعمت دروازه کې ورپرانی ده بنگلې دی او محلونه دی او چمنونه دی او چرګان دی او ډینرونه دی او ډین هوټل دی او ګرین هوټل دی او شادي حالونه دی او ها او بزرګان هم شادي حال تلاړ بزرګان په ایمان درته خلق ته دوکه کو چې ګیره والا په جنگ کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې رواني د دې ګیره نه د سپی لکه خدا کړه نه په دې جنگونو کې ګیره والا رواني کړه صادرن په دې لیکونو څوک یې را نه کله مالک ګیری کړه نو مونږ واړو هغه وخت نو یو ماشکی هغه ته ځامن وای کبه ډولکی ته غټ شو نو مړ بدی کو ته چې بارامي ډولکی आवाज واره بس ته غړي دوش دا خبچه بیا نه غړي بمبي تناس ته مش دکې بارامي شوروش چې شوروش دی نه غړي کوم ځامن مو مانی کړی بیا چې یو سات تیر شو نه غټي کوم زړه مونږ باندې کړې ما او چې امس تارې پکې شروع کو کنه نامش کې پزما کارو نشته مړه نه چا پلار خو به دې ټټینګ شي او په ګډه دوشه وې نو د باراني د اولاد یو ها دلکی ته نشو ټینګې او نو د شادي حال روټو ته ټینګې دي ته پوه شو پرون یو د خدای سپېره راته یو کارډ راوړ داسې دی ماشوم واده دی یره نو هیڅ پرېت شو خو سړي را سره ناست یو سوچ خړپه مې ورته ویشتی و او بس غږ مې ونه کوم الفظه خدای ته وګورئ تباه به شئ په خدای قسم چې عمر له به جاړئ وقتی طور خوشحاله باندې مخه خوشحاله ګا وقتی طور خوشحاله باندې مخ خوشحاله د دې انجام بداسي چې بیا به عمر لنه پیری سنگونه ولاړ دي پنځه پنځوس کاله دا ټول کله چې چاته ګټ شوی دی او دا سپری ورته بربندې نیولې دي هغه سپری مارو ته سویا کنه پنځه پنځوس کاله دا داسې بې غیرته قوم دی او د باراني ځم خبره خو رښتیا ده کنه او مغه سړی دی چې پرونه هر څه کور ته وړي دي نن بیا راوته دی مونږ بیا د باراني ډور کې شورو شو مونږ ورته غړي نو خدای به چرې دې قوم ته خورز نه کوي چرې نه ایمان دا پکار دی چې د خدای دې خبره ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب کل شی دا هر قسم نعمتونه چې خدای ما لرا کړو چې دې کې راز څه دی دې کې څه راز دی نو الله وی دا زما امتحان دی زه ګورم چې وګړي او مور میکړي اور قسم نعمت میں دل ادر کو چې درم کو نو په دې نعمت دې شکر نه وستو او نه ما ته په سجده پرې وته نو اخر کې زګر سره څه چلو کوم اخذناهم بغتتا ناګهانه رونی سم او داسې مرض ورته ولګوم چې علاج نه دا سه مرض ورته ولګو الله دې امان راک زمون یو خپلو په دې مړای کې یو ورغه دې دانا و دلته علاج ملاجو کو ټیک شو بیا خراب شو لندن ته بوتلو لندن کې چې ټیسټونه وکړل دا کینسر دی لندن هم تسره شو او وړه دانا جوړه نشو د لندن نه امریکای لا بوتلو چې امریکای لا بوتلو په امریکا هم تسره شو او د امریکای نه مړ راو یو نیم کرور روپۍ ته لګېدلې تاسو خیال دی چې دا پیسې به تخلاص کی پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قران نه د جهاد آیاتونه وباسي دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قران نه لری کوي چې دا مسلمانان خصيان شي د نورو ملکونو په شان نن خو واحد یو چوک ته چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانہ کې چې یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانہ کې چې یا الله داسې کې لکه حضرت علی چې د غېږې بچي ته قربان کو دی یزید ته سرخ کتنه کو بیبي فاطمه ته ګوره مړه کېږي ځنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردی سړی ونه ګوري نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک او خدای پاک دې زر چرته ایندو تا والا کی یا دې پیرنګی تا والا کی بیا چې بس ته پغلی ټول ته باران کی دا ظاهری د اسلام نوم خو چې تلری شي اسلام شرمی دی لګیا دی هر خزه جنای ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ کو وای په ایمان لیدلین نه چې چالي دلی لاس اوچت کړ تام لیدلی زکه رنگ بیړ دی هر جنې او خدي ته چې ګوري پتلون سټایل پرتګي جوړ اور نن سبا به وګوري چې جنکو بم پتلونه چولې او رښتو نه به دغه دغه درته کی تا ملک دی دلته د اسلام ملکیت دا د مسلمانانو ملک دی ان قریب وګورئ خبر تقریمونه چلو والا دي نو عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې پارشي باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تبا بشی فورن سرنگون شا خدای تا کینی تبا بشی فورن عمر لبجاری پا دی وقتی طور سیزونو غاوی رکیگا ما ایمینه سے پیریږي ایمینه څه ته وي مینه ته وي مینه ته مینه پیژني د خزو داچی چې کومه میمه وی غټه او پای پکې نه یاد غسول ځکه نه ده چې بچي شو یو پای پکې نه ها نه میمه د غسول ځکه نه نو دا منګانوس دو دی دی چې بخامخ درشه سلام پیوانه چي زرک شه نه دی منل کیږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نه دی منل کیږي فورا استعفا ورکا علامت المنافق ثلاثه د منافق درې علامې اذا وعد خلفه چې وعده وکړي نو بیا د هغې خلاف کوي اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وي اره خبره افراد او دروغ په ایمان درته او بیا اگر ته په ایمان وې چې داسې مونږ گزار چې لاندې نه کوم رسولې کړي په ناس په ناس ته او پاسه سر رسولې کړي په دا ډېر منځونه با او چې خبره کوي نو درو وي خبره کوي نو درو او د دروغجن متعلق قانون څه دی الله وی 24 غنټه لعنت الله علی الکاذبین الله وی 24 غنټه زما لعنت په دروغجن وریږي که چې ته دروازې نه وګورې داسې درپسې وځي ورک شه کور دی وران شه دا پلار ته بیا صاحب د مولا ټوکرای دی ځان نه جوړ کړی بیا ورته ټوکرای ټوکرای کېږي یعنی ټول عمر دی او سره ازمایي دی او هغه نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم په باندې بیا ورته سمبای سمبای کې نظر خکار دا غریبان خدای په جندري خدای په جندري دغه زمونږ علاقه کې بچاو ده غریب سره چې یو غړزار صاحب د بندون ناسب تر یو لس بجې کې د کېدې نشو نو زه کې رااله چې یا الله غریب سړی ته د خوشحالۍ بوی مخه د دنه نو د خنزیر بچو بل رښتانه وس نشتا چې وس پیدا شي بیا دا انټرنیشنل حرامي غریب په غریبۍ کې خدای په ګنګلي وي چې پردي جاروکخې پیدا کړي وي او د خانانو نوابانو اجرو جاری کوي خدای په ګنګلي خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دله زه پیسې ورکم دنه بین الاقوامی حرامي جوړي خدای په جندري سچ در سره کوي ډېر خط ا دې انصاف ذات نه دی ا ډېر منصف ذات بیا زمونږ دا د غرمې پیدا چې کوم دي دا د کلمی تخم چې کم پیدا دی دوی دا پټاخی اغسطی ټاک ټوک ټاک ټوک ټول علاقه په سر اغسطی نو څه چل که څه وایي نو خوشحالي په موږ نه پېږه ښځه ډمای وایي چې خوشحالي په موږ نه پېږدو کېږي نن هر سره د یرمنډه په دمه اورېدلې ده احمد علی لاهوری رحمت الله علیه به وی چې لاهور کې تقریر کوله نو مت وی چې لاهور یو تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے اولاد ہو اور میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تاسو د رمنډای د ډبو ځامن یې او تاسو قبرونه د اور تنورونه دي مولانا شمس الله افغاني ورته وایي چې دا څنګه خبره ده تاسو څه خیال دی چې تاسو دې تنګ زندگی کوتی تور شئ او غیر چاپیر در نه د خاورو دیوالونی او شل من خاور در باندې واچي په دا ځای کې به بیګال استاسای نه د دغه په تخلاصي دي دا دوا بیان کوم دا دوا بیان کوم دا کله خلک دا دوا به یاد کو ما یو پکې الله دې پیاده کې نو له الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا تخلص لاسین لاسین نشته او بګوري خپل انجام مولانا ثاني رحمت الله علیه ته چاویلې یہ کہ جب قبر میں جانا آپ کا یقین ہے تو قبر میں جو کچھ ہوگا وہ آنکھوں سے دیکھ لو گے تو قبر میں تکلیف تاز خیال کے نہ رہ دی خیال تو سکیلی دا تزمیان کے سوئی ندا خود خیال کے یقین کے راضی کی عورت بدی سے لگے تک ایک پرسنٹ تم شاید چې نه په زرو کې یو قسم شاید چې په سملار نه د ما خپل اندازه چې په زرو کې یو قسم استاد په دای کې چې دا موږ منځونه کوو دا موږ هڅ کړی دی دا موږ دا کړی دی موږ دا کړی دا موږ په سم لار نه نه نه کله زه واځم او دې قوم له دې پروتې ورکړه ته په سم لار نه او د مانځه واخره غره کې شنو دې نو کې خدای دې کور لوټي لوټي کور دې خدای دې مردي جمعات کا را کوز د کم ځای نه شو او دې کړه څه په دې مونږونو تخلاصي پلا کوته زما خپل ذوق دا وایي چې په ایک لاک کې د یو کس مونږ چې شاید خدای ته عزیز دا مونږ ټول فراډ او دوکای زمخ کې ولاړم دوکای مو تاسو را پسې ولاړی دوکای مونږ به ټول اولیاء دی صدیقین دی شهدا دی صالحین دی دا هغه خلق لار را توخه او امی ساته د سشینو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر داغه کسانو دلار نه چې تاسو غضب کړی دی چا يهود نسوارا او مشرکین او منافقان داغي لاره نه نوس نن خدای ته دوی چې د پیغمبرانو لار راته وخایا د پیغمبرانو خو بربند ګرځېدي وای ټول نه ټول وای لوی په کالج کې سبق ویلو لوی چې یادې دي نو د شیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي او د شیرو بوراق بم ورته راغلی وای کنه راغلی دی کنه او د بیبي فاطمه واده شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښته چې زه بیبي فاطمه خاتون جنت په بوراق باندې د حضرت علی کور ته لګم نو سکند کې به خدای را لګوي کنه که پیغمبر وخته چې د بیبي فاطمه جوړه چي دا هغه کپړه به وي چې کومه کپړه هورو په جنت کې اغوستې ده یا الله هغه جوړه ورته راولېږه الله به انکار کړی دی نن زمون هر ادا د يهودو ده هر ادا زمون هر ادا د انګريزانو ده بل ورځ یو سړی مانه تاسو کو چې دا مولانا صاحب جهنم بکم دی مال ګورې څه ما ورته چې خپکیږه نه په انسان کې د خر سر چې وي هغه ستا غوندي انسانانو کې د خر سر چې وي که نه هغه ستا په شان ولې ولې مالدا پټرول اور دی که نه ویلې ده وای دا کوم ځنګلونه دي ویلې ځمکه نو ما دې سيزونه خو په ځمکه د پاسه ښکارا تاسو ته خدای خو دلی دي چې دا ځمکه ده د سکم یخ او ګرم او بندر په تیروباسم چې پیسکی او پلان دي او د ځمکې لاندې اورم دی هغه درته پاس نه راوستو خیمه درته چې د ځمکې لاندې د راحت شی به وي چې هغه اوبه دي او د ځمکې لاندې د عذاب شی به وي چې پټرول او ډیزل او سوی ګیس د انسان دا سر او پدې کې دا عقل چې دی پدې عقل سره به ته معلومه چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی دی او پدې عقل سره به ته معلومه چې دا خالق یو دی دو نه دي لو کان فیهما الہۃ نو څه چل به وایي کنه قاری صاحب کپدې ځمکه او اسمانونو کې د الله نه سوا نور خدایان هم وي نو لفسدتا د هر څه به وران یو بادشاہ به یو سوی او بل به بل سوی اوس پاکستان او هندوستان وګورئ آزاد کشمیر او آزاد کشمیر آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خزه پرېډو کې کېنوري او بس آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خو دنیا ته بس په کشمیر باندې پنځه پنځوس کاله کې آزاد کشمیر چې دی تنګ کشمیر نه شو او آزاد کشمیر بم زیر باس راشي او آزاد کشمیر بم زیر اوس آزاد کشمیر د پاره چې کوم دا د پاکستان عوام د تور پری دي دا د پیور پیری ته وګوره چې د هندو نظر نه خځه والی کنه دي عدل ته چې څوک ډله جوړه کی چرته په القاعده نامه کی دي وجنی چرته په باندې جهادي تنظیم نامه کی دي نسی زکه په دې امریکا خپکی او ملکه په اوس قیمت موږ خفګان له نور کو په اوس قیمت نو څه دې پر مو چې که خدایان ډېر وي دغه څه جنگونه به لکه ستا په دنیا کې امریکې خدای دې اورمیګ مات کا چې اورمیګ به مات شي خدای دې حالات کا سره د مرګرو چې هلاک شي 90 کروڑ دنیا د ستا سره لا د دینم 22 کروڑ را کسمره ده خود کفیل دمر دنیا او دولت ته در سره چې ستا چا تاجت څه ده خنزیره کله برامنده کې په کابل باندې کې کله برامنده کې په عراق باندې کې د عراق مسلمانانو عربو ته وګوره په یو ملک کې به داسې نران نه وي لکه د عربو نران چې دي چې دا خودکش حملې کوي قسم په خدای کوي او پاکستاني دسې وګوري چې ځان پورې بم وتړي او په ورمنډه کې ځان والي وي او بلم والي وي من دې دا عرب چې دي دا بې غیرت دي نن د عربو هم یې غیرتیان دا یاد لري چې دلته نشته